او سلور کال یې وشو چې واده یې شوی دوی بچی ته شي اوس هغه د خزه ویلې چې دی جنې تماته ور کړې هغه لکم په ویر ګډو پلار او مور هم په ویر ګډو مال رااله مال فورا جدا کړ فورا سلور کالا پس ته خزم جدا شو بچیم در په در شو دیم در په در شو کدا زمون خزه په دې مسلو پوي و دا قهر به ولې په مونږ نازل واده شوه دو بچی شوی نو خلد د مرګ په ناره ټپه شو خو چپ شه کنه نو اوس وې ولې قران یې وخړو چې ما ور کړې دې کنه پتن درولګي وړاندې دی ولې نه وي وې زه پوه نه وم دا خزي ګور ډېر دې احتیاط کوي دا ته ماشوم لا ورکول را ورکولو کې د دنیا بیړه پکې تباہ ده بیا هر مولانا ګور دا تپوسم مکوي په دې غضب اوریدلی یو جنید یو خزي ته اوراوته چې کوم الک سره تیر او دلی نا مولا ورته وی چې دې الک سره نکاح نه کیږي د بل رور سره کیږي دا چې نکاحونه ډیر شي حالانکه کومه جنای د کومې خزې په تی خوله کېږي او دوه څلور ساس کې خوله کې راشي د دې خزې وړاندې او وروستو که دوه لکه زامني دا جنای پې حرامه ده زما په خبره پوهېږي ډېر خلک په دې تیاره کې پراته دي چې ګینې دا دې جنای چې د کوم هلک سره تیاره دله په دې هلک نه ده روا د دې هلک په بل رور روا ده دا قسمه دوه لکه نکاحونه زما مخکې شي مولانا تنویر رحمت الله علیه لیکلی دی چې زما د خدای په ذات قسمی چې یو ځل الله ویل دا د دوارو جانو د نعمتونو نه بهتر دی یو ځل الله اوس ته بداوي چې یو ځل الله ویل د دوارو جهانو د نعمتونو نه بهتر دي نو موږ له دنیا کې د الله په ایواز کې سم نه ملاویږي او نخکاری راځي نو حضرت فرمایي چې د یو ځل الله ویلو په عوض کې او په بدل کې چې سب ملاويږي نا چې ستا سترګې پټې شي نو تب هغه انبارونه بیا وګوره چې خدای به درته خي چې دا هغه اجرونه دي چې تا په دنیا کې یو ځل الله ویل عزیزانو د یو ځل الله ویلو برکت دا دی که یو سړی ټول عمر موز نه کړي حج نه کړي زکات نه ور کړي د دنیا پلیت او مرداری او مر شو مليان پر راټول شو چې روره جنازه نه کی ولی دا چا په منځ نه دی لیدل د سکیږي کنه علما لیکي چې سړی پروت ته ټول عمر منځ او دس حج روزه دا ندی کړی جنازه یې نکی علما لیکي چې کدا سی یو گواه پیدا شو چې هغه داوي چې ما د د خلې ناس به اختیار د الله نوم اوریدل نو امم جنازه کیږي تاسو خیال راغی د یو ځل الله ویلو دنیا کې لوی برکت وګوره چې عظیم رسوائی او شرمندگی ته ټل شو نو یو ځل الله ویل ځکه چې دا اولیاء الله او خدای سره خاص مقام خدای له چې قرب پیدا کینو بیا به خدای هم خاص خیال ساتي نو چې دا ټکه په جذبه کې وی چې یا الله زما بیړی غر کا شو په الله الله ویلو تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ته دای نستا بنده خو هم کنه خدای اے زما بنده دا ستا الله ویل چې دی دا زما لبیک دی ته چې الله وې نو زه تا ته ویم چې لبیک اے زما بنده زه درته حاضر ولاړم وای څه غواړې چې درکم ستا څه خیال دی چې تا الله الله کې نو زه تا نه غافل ما یا زه تا نه بیغمه یم چې تا الله وې زه درته لبیک وې تاسو خیال نه نو عرض می داو چې د یو ځل الله ویلو عوض بدای لکه تاسو وګورئ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی یو مسلمان جنازې سره لاړ شي او داغه جنازه وکي ناغه ته یو قیرات ثواب ملو شي او چې بیا تر خخېدو پوری ایثار شي ناغه ته دو قیرات ثواب ملو شي صحابه ورز کو چې یا رسول الله دا قیرات څه ته وایي و یو قیرات د احد د غر عمره یو قیرات د احد د غرم یعنی د یو مسلمان جنازې کولو سره به ستا په تله د نیکای کې د قیامت په ورځ د اوهد غر عمره نیکی واچو خبره مې دې پورې وګدا کړه چې وحی په جندل دا زمون عقاید دي او زمونږ ایمان دی دا یوازې د مولا کار نه دی چې وحی به مولا پیجنی او تعریف د قران به مولا پیجنی غرض د حدیث به مولا پیجنی نه جی دا د هر مسلمان کار حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قران کریم کې یو بسم الله سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتا سو اوشماري نو نا نولس حرف دي نولس او هغه ملائکه چې کومې په جهنم مقرر دي هغه ملائکو ته قران کریم کې زبانیا ملائکه وایي نو هغه ملائکه هم نولس دي او هغه داسې ملائکه دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر او په خپل داغه ملائکو پوزیشن دا دی چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه نو علما لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نور لس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نور لس ملائکو نه پامان کې اوسه قران کریم کې بل یو صورت ته سورت ملک ورته وای تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا صورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی بد د په قبر څوکیدار ولاړی د د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپري عزیزانو دعا ډېر خشه او هغه دعا ډېر خشه ده چې تنه او تا پسې پشي شازه وکم تنه ته خبرم نه او تا پسې پشیشه یو خدا زمونږ د ملک دعاګانې دي کنه دا پیرانو میرانو لچ ورشه صاحب دوانه به منو باسي موټه ولا ګرم کنا یا الله یا الله دا اسه اکو بکو دي چتن نه خبرم نه یو ز تاسو پشیشا دعا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو صحابی راغی عمره تروانم دعا راته وکړه هغه دعا به درته وکم ان شاء الله چې تلار شي خو ورته ویا او خیا یا او خیا لا تنسانا فی دعائک اے رور ګوټیا چې التما دعا نه ير نه کی التما د پارم دعا او عمر فاروق دعا ډېر خشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی فرمایلی چې اذان وشي نو دعا کوي علماء لیکلي دي چې په دوه ټیمه کې دعا چې دا الله ته ډېره قبول ده یو چې اذان ختم شي او دعا وکړي لاس چته او کنه او چته یو چې اذان ختم شي او یو چې خطیب خطبه وای د جمعې په ورځ یو خطبه وای او کینی او بل تپاسی په دغه ټیم کې چې صدوا دې وکړه نو خدای قبلای ټونوالا د جمعې پورس تر نور پرې وته پورې په دې ټیم کې یو وخت داسې دی چې د سړی هر دعا ور سره ور برابر شي بس پارټي کې خدای قبلې نو د جمعې ورځ چې د عزیزانو ټول ورځ په دعاګانو تیروي چې هغه وخت خدای در برابر کی او پکې دعا قبول شي اذان کې وګوره دعا ته محتاج جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره اللهم رب هذه الدعوه التام اذان نرست دا دوا وی خلق ها وابعثه څنګه ده وبعثه مقاما محمودا پیغمبر فرمایلی دی چې دا ځان نرستو ما د پاره دا دعا کوي چې خدایا ما غ مقام محمود ته ولېږي معلومیږي دا چې په جنت کې یو داسې ځای دی چې پیغمبرم ورته محتاج زما په خبره پوهیږي کنه نو ذات د احتیاج نه بار خو نه یو کنه مونږ خو 24 غنټه خدای ته محتاج 24 تاسو خیال را که تاسو خیالو کې د مونږ د ملک جګړې دي صاحب مانځه نارستو دوا شته او نشته او کوا او مکوا او کنه یو ورځ دلته یو طالب ماته وی ویره تقریر خو دې ډیر خو کو خدا سنت نرست دي چې دوا وکړنو دغه لګه خنوا لال تستړې مم یو چې دا منځو شي دلته مانه مسلو تاسو کې بیا غوسه غوند راځي دماغ ستړي شي مورتل بچیا داس چل دی چې د خدای پاک ته زمونږ ډېر کارونه پاتې او ته غواړو یې کستا ورته حاجت نه مې کوونو خو ما متنګوا کستا ضرورت خدای ته نه کنه نه کوه نو بس چار دی خی او چت پاسې دولار سنت نرست دوا عزیزانو دا یاد لرئ مفتی کفایت الله رحمه الله تعالی وتبارک د هندستان په ځمکه دومره لوی عالم تیر شوی دی که د ټولې دنیا علم په یو تله کې واچي او د مفتی کفایت الله علم په بل تله کې واچي نو دا به پدرون شي د دومره لوی علم خاوند اغلی کلی دی چې سنت نرست دوا که څوک فرض او واجب نه غني لازم نه غني نو بیا جایز ده زما په خبره پوهیږي موږ چې وشو بس خبره خلاصه شو کار دی ځان له دعا وکاو تختا که لازمه مولا نه غني یو خدا چې مولا دعا و نه کړو ته د دې زنه نيسي کافر مانځه نرسته دې دعا و نه کړو نو بیا الته ترک واجب دی بیا غ مولا ته پکار دي چې نه کوي چې د قوم د لاسه په فرض او واجب غني او که مولا آزاد او زا آزاد ما کدل ته نکړ تاسو ما د مرای نیوي شي ستې پرم په ما خرڅ کړی دي خیال امراغه دي زئی خپل کار کوي چې لازم نه غني نو مفتی کفایت الله لیکلی چې بیا جایز دی به جګړه ختمه شو زما پر خبره پوهیږي نو عرض مې دا وزیزانو چې خبره د جګړې نه سیوا په افهام او تفهیم هم حل کیږي زه ته خو د کتاب تابع خلق یو دائمه او تابع خلق یو تاسو خیال راغی په دین کې ضیقت او تنګی نشتا فراخی ده پکې وګونو ته ګوتې وړلو ګورئ درې روایت راغلي پیغمبر اے دې زه تلاش کول او نیت تړل دامشتا اے دې منکبینو پورې وګو پورې دامشتا دا ستاو زما خبرې په تول دی په تول دا په نا پر کړلې شوی دی په خدای قسم چې تبا ستاش په تکاله عمر دی یا 50 ته یا 40 ته تبا څومره خبرې کې دا خبرې په ناپ دی دا ستاو زما لیدلم په ناپ دی دا ستاو زما د غوګونو لوډ سپیکرم په ناپ دی چې دې باندې به څومره سيزونه اورې خوخه د خپل ده چې ګورې په خشه او کبد اورې په خشه او کبد وینا په جبه خکه او کبدا دا ټول په ناپ دي د دې به حساب ورکوي خدا بارا وخت کې درته پته ولګي چې اریان دریان ولاړې اریان ولاړې او عمل نامه په لاس کې درکړې شي زه خو غرق شم څوک بداسي چې چا ژوند کې ژوند خدای ته وقف کړي نا و په قیامت میدان کې ودرېږي او اعلان بو کی چې ها امقرؤ کتابیه اے د قیامت ټول خلق راشي دا زما عمل نامه وګورئ زه د ژوند په ټولو کې سونو کې پات شوم زه پات شوم یا به ها لم اوتیا کتابیا او یا به ها په دې کې دې چې څومره وخت تیر کو دغه به دې په کار راځي دینه بار دې چې څومره وخت تیر کو دا به درته عذاب جوړي نو جمعات کې تنګي گئی ما چاوي چې کې نه رونو د دین یو خبره کی کلمې صحیح کړي منځونه صحیح کړي او د سونه صحیح کړي استاد وایي رښتیا چې نن دنیا په اودس کې فرض او واجب نه پیژني اور دې سړی راغی ما ته وی چې ما خو یو نوې خبره وره مالونه ویلې اتلس کاله مې د واده وشو خو چې لامبه ما بس په سر وبره وارو ما دو درې کوزې او جامې واغوندم یو مولا مسله وکړه چې غړغړې بم پکې کې نو مولانا څه دا غړغړې پکښتا مالا تلس کال دې د وادو ویچاو مال خلک یو با چول غړغړې پوزه موزه کې وبرخ کل دا دې نه دی کړی ویل نه مالا تلس کال وشو چې کور دی وران یو منز دې نه دی شوی او تلس کال پلیت او مردار ګرځیدل دوای په ایمان په غسل کې تاسو فرض واجب دي کوم واده کړی خزه زمونږ نه پیژني خزه کني لار شي کورونو ته او ټرای وکړي خزه چې لامبي دا څه کې او دا چا کړی پوزه کې چوبوا چې دا څه دا څه چل کې دا چا کړی وسوای چې خدالم کور وړاندې او ستام کور وړاندې کړی دی ټول پلیت او مردار ګرځي ستا خزو لونو په نکونو باندې سور پالش مګلې دا سور پالش دا پلستر دی د نوک د پاسا چې تر څو دا پالش په نوک باندې وي نه غسل وزي او نه او دس کی د چا چې دا گیټای پلنګ او په پنسو کې پټي وي نو لا ينظر الله اليهم يوم القيامه اغوی تبا الله د قیامت پر ورځ د رحمت په نظر نه ګوري د دې وجنا عزیزانو ار وخت الايمان بین الخوف والرجاء ایمان د خوف او د امید په دامنس کې دی قهر نه به ار وخت یریږي او د رحمت نه به ار وخت امید ساتي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله د رحمت نه به نا امیدی نه کې ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم الله چې وغواړي ټول ګناهونه ورته معاف نو ارزاو چې د قهر نه به هر وخت یې ساتي او د رحمت نه به هر وخت امید ساتي او د رحمت نه امید دا معنا نه ده چې تر قیامت پورې به لګیا یو زلا وخت ډیر دی توبه به وباس که الله د توبې توفیق درنه کی بیا به څه چل دا وجه د حدیث کې راځي چې ناګهانی مرګ چې دی دا د قهر نیول د پروردگار فورا مړ کېدل دا د قهر نیول ځکه چې د توبې توفیق ورته ونشي اوګد مرګ اوګد مرض اوګده بیماری دا رحمت ته په دې شرط چې په دې بیماری او تکلیف کې ته د خدای نه شکایت ونه کی زمونږ په دې وطن کې د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته پیرانی پیر صاحب وایي د امیانو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر نوم والی نو هغه د خپل ګوتې داسې داسې سک خزو کې دا مشهور ده چې پیرانی پیر زب نوم والی نو په سر لاس کې دي چې وای خدای دې په نه کرامت خزو کې دا عزیزانو پیرانی پیر زب په خپل وخت کې ډېر لوی سړی و ډېر لوی سره او ډېر لوی مقام ته رسیدلی خو تلک امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون نن دنیا په دوکه کې دام اچولې ده دنیا چې پیرانی پیر صاحب زکات مو ورکوا خو چې یو لسم ورکی مرد جنت توتی شو او یو لسم به ورکی بیا چاله داغه خاص اړی دي تاسو ښه خزین چې چرګې لاندې هګۍ کړي یو لس هګۍ کړي وای چې دا یو د یو لسمې د ځوان ده دا جنجالونه مونږ خلقو په تاسو کې درننې استې دي د خپل خېټو د پاره مونږ خلق د ګیرو د سپینو جامو د بزرګانا لبادا اچولو نه بعد په دې دوکه کې مونږ تاسو ساتلی یي د ایمان تقاضې په ګوره خلاصې کې بالا خالی امن نه خالی امن نه خو منافقانو پیغمبر ته وایي منافقان براله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر یا رسول الله مونږ په خدای ایمان راوړې په قیامت مونږ ایمان راوړې لیکن وما هم بمؤمنین اے پیغمبره دوکا په نشه دا مؤمنان نه دي دوی په دا ظاهر نوم د اسلام چې علي یخادعون الله والذین آمنوا دوی خدای لا او اهل ایمان والاو ته دوکا ور کوي په دې لفظ تاسو نظام خلاصي نو خالی امننا خو منافقانم به پامننا کار نه عزیزانو حدیث کې راغلي دي چې سائل چې ده دا برټي نه اول خو سوال کون کو تا سسړی توپ پکار چې یو سړی جک جوړي مزدوری کولې شي او غاټ سنډا به یو د بغرزي سوالونه بکې نو دي ته هم سړی توپ پکار لکه دې میاش په کې تاسو ګورئ لوی لوی ډډې بغرزي سړی برای سار کی او ورته وای مونږ طالبان نو پروسه کال اسه مزید پارا یو نه ما تاسو کو مانه هم ګیر سپینا وا نو مال ته طالبې ویلو طالب دی مالسه کتابونه ویلې خلاصه وایم نو خلاصه بالکل هغه اولنې کتاب دی چې چا کې سنت او فرض او مستحب او واجب دا باس دی نو مال دا دومره عمر چرته وی ول طالبم دومره عمر کنه مال خلا خلاصې نه وته نه الله بنده دروغ ولې وي دروغ مو وایه خدا وایه چې غریب ما لاچار ما مزدوری می نشتا سوالو کا ٹھیک دا خدا مو وایه چې طالب ما نو یو خو دې سوال کوونکو تم سر سړی توپ پکار هاجی د خدای نوم یې واغست او تا ورته چې ځکه نه تیرېږه مخکې تیر شه که د دغه خبرې مؤاخذه په قیامت کې وشوه چې دی غټ سړی او نو ځکه یې ماته غټ او مانده خبره نه ده زما نوم یې درته اغستی و او زما پیغمبر درته په حدیث کې ویلي چې سائل تش مست نوا که نور څه در کره نه د ګډوري چرته سوي نو کې در کره پرتیم ولای ورک دومره قدر نو سوال دلته دا غسائل نه دی سوال دا هغه نوم دی چې کوم نوم استا مخ کې واغست او هغه سائل چې دی دا ضروری نه ده چې مسلمان دی سک دی ولی نه هندو دی ولی نه ارسوک چی خو چې درته ودرې ده نام د خدای بنده دی او تم د خدای بنده دی هغه هم ستا غوندې کولی شي چې جیب کې پیسې وي مالداري کی دولتمندي کی جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر د پاکستان ناغا جنازه چې کېده نو د رسې لري ولاړو جنازه یې ونکړه خیر چې ما ترا ملو شمال وړي او دستې نو نو وی خندل وی رجی بس برابر نو منو مال یو ټکی در تکوما زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سره او نواب خان نامه وخت دی وبخي هغه یو بل سړی تاواز کو ماسختن ټیم او ول پلانیا راځه مونږ تیار دی هغه ورته لوزګار نه ما ورته خدا کتن نمو مستوزګار نه نو د قیامت پر ورځ بس تا بخنه تم خدای اوزګار نه نو مال کتنن د دې او مسلمان جنازه ته برابر نه وي نو قیامت کې بستا بخنه تم خدای برابر نه څنګه چا سره وکي هغه څه به در سره کی نو عزیزانو عرض مې داو چې غرور یو د خدای د ذات سره خای قیامت کې به یو ډله داسیم وی زما امت ته په هغه ځای کې نه جمع کیږي چې کم ځای گمراهي کیږي که زما امت را جمع شو په هغه ځای کې چې کم ځای گمراهي کیږي سردار کونین فرمایي زه د دوی نه بیزار یم او دوی زما نه بیزار زما د ګوډو کې درد دی پلار چې زم لګ تکلیف سره زما څوک مې وګوري خزه هغه ورځ یو بډایو کتم ما ته وای چې آی هاي استاد زه خو تا ګورم ګډ ګډ رواني هغه پلاني زیارت لنه تله سو کوئی چې هغه پلانې او بدی نه دي سکلي سوکسوي سوکسوي اوس زمون خلق اعتقاد داسې ګرځېدل دی چې مونږه د الله نه باور او چته شوی یو د علاج یو د دم دم هم په اسلام کې شتا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غار ثور کې چې ابوبکر صدیق مارو چی چلو نو پیغمبر الحمدلله دوالسته او په چفکړې نه نو دم په اسلام کې شتا یو د علاج دارو بیمار شي دارو خورل دام پیغمبر دارو خورلې دي علاجم په اسلام کې شتا د دینه سیوا خبر تا ورشه چې د زما د اخپی ټیک کی کله سړی دا عقیدای چې زما دا باد یا دردونه یا تکلیفونه دا به دا قبر او دا زیارت ټیکي نو تله مسلمانی او راشي ته کافر دا زمون خلق اوسم د دې د دماغ اپریشن نه دی شوی او نه د دماغ اصلاح شوی کله چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راونی وو ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چراوی نیو یا الله ما سکړی دی ولتا یو شپه پیس کلی او پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دی مریدانو ته وی چې بیګامی پیس کلی او هغه پایو می خېټه کې درد کو نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پيو تا وکړه نو تا شرک کړی دی په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی وشو آیا شریعت کې دا بچی د ده دی او کدا دې ښځې ګویا د خاون کور ته په خېټه راوړی اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې داغه ګویا کې شپږ میاشتې ده شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم د دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په خزه باندې به ګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل ګویا کې د دې د پلار د کور راو او ستا مدد حمل چې دا غلس میاشت ده او اکثر مدد حمل چې دا هغه دو کاله ده یو بچه شپږ میاشتې پسم پیدا کې دیش یو بچه لس میاشتې پسم پیدا کې دیش او یو بچه دو کاله پسم پیدا کې نو چې دو کاله پس پیدا شي امم صحیح ده چې لس میاشتې پس پیدا شي امم صحیح ده او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي امم صحیح بیا غیر لپاره قانون ده الولد للفراش بچه د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارنټي شته چې زه مور د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کنه مونږ ټول لالیان وای ځان لیکن دا ګارنټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم لا تعداد مخلوق به په ولاړي او د دروغ زین نه ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با ار سړی ته د مور په نامه आवाज کوي ځکه چې مور دا یقیني ده قانون دی که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچوله نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدیولي حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د یو نیک کار بنیاد کې خو او تر قیامت پورې هغه نیکی د پاسه تعمیر کېده او هغه سه نیکه خلق کولې بیا نو داول بنیادی خودن کې چې ده دا به په دې نیکه کې ور سره شریک او چا چې د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک نو د قتل ډمبنه بنیاد د زمکه د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګنا به داغه پسره عزیزانو زمونږ د ملک وګورئ چې زمونږ ته خیال وکړي هر بنیاد د شر او د فسادي خودل د نیکای بنیادی خودن کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوس نه نو د دې وجه نه ډېر خیال کوی چې الله دې داسې نه کی چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خودش مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودون کې به پکې شریکی ورسو اول بنیاد د جوارای چې چای خېده نو تر قیامت چې څومره جوارای کیږي دا اول بنیادی خودون کې به ور سره پکې شریک یا اول ایجاد د شراب چا کړی دی یا اوس اول ایجاد د دې په ملک استاد پودرو چې چای خې نو دا اول بنیادی خودن کې د پودرو با تر قیامت پورې پدې ګناه کې شریک دی امام غزالی یو مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نرستو سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کینی نو امم د لاندې مړی ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که خزه مرغۍ بیا خپلوان چې څو وخت کې د مړی قبر تراشي نو دا مړه دا خپلوانو پراتلو انس حاصلې لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر ترا نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړي باسي او سپي کی او خوند کوي دا د کافی علما او مذهب دی چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کړي اوس قبر ته کې سړی لاړ شي علما وایي چې دی به ورته ودرېږي کوم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کړي کوم ځای کې چې د قبر لحد مثلا ډیره خدلته د خاورو او لحد لګ داسي بیرته سید باندې وي نو دغه د لحد سید تا د قبر د ډیری نه لک چپ لحد سید تبا د خپو طرف نه ورته ودري علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادي چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت کو په دې ملک یو ګوره سمرا پیران کور ته به نه نباس خزب ول راش د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته ثابت نه ده چې پیغمبر پردې خزل لاس ور کړی چرته خپل بیبي سره سهار وختي په تیار کې ولاړو خبرې کولې صحابه تیر شو د ورته आवाज وکړو چې راشه ای چراله ودا زما بیبي د فلانه تاسو تیرې دی اسنه چړک عمران شي چې پیغمبر جوړ پردای خزه سره خبرې کو الله بیا په دیارلس کاله زمانه د نبوت کې دا چرته ثابت نه ده چې سردار کونین پردې خزه تلاش ورکړي توله صاحبہ د پندو د ګجرانو سندارانه نه باسا او درې ټوکرې مالټې ورته کېده چې اوجوي کنه جی او بیا ولا دا ګډه رانو نه باس او ته غیر چا پیر پکې ناس دی او دې پکې بیعت ورته دې ته سوچو په هر پهلو زمون چې غور کې کله دین پهلو طرف تزه اب فسادی دین بنی که د دنیا پهلو ته ګورې فساد به دین بني او دین یو آسان او سهل شی منز روجا حج او زکات سوشو کلمه روجا منز حج او زکا دین د دې پنځو سيزونو نامه ده کلمه دی واله منز دې په وخت کولو روجه لاله روجه دی ونیوا پیسې در سراله زکات تی ورکو بیا زیات رااله او حج تلاله بس دین دغه په دغه نه په خوا نور پکې هیڅ نشته دا نور سیزونه دین کړي مونږ د خپل ذاتی مفادو د پاره د مړی نفس سلوختی دا خیرات ته او پلانې دی او ډنګړې دی او دا تپوسم کړی دی چې د مرګ نرستو د مړی ته کم شی کارامه دي نه بس یو رواج دی په ملک کې روان دی چا ملک کې غنم رواج دی مړی سره وړي چا مالګې رواج دی چا صابون رواج دی چا ګړي کنه جی پادیرا کې وګوره هاي هوي په خبر کې دنن الوا او روټای رواج الوا دا او روټای دا اونو دې جوړي اونو دې انو دې انو دې الوا روټي اونو دې دا چغي په پادیرا کې وای اوس دا قوم په غبر ګستر ګړون دی زکه چې کم شه د ملک رسم او رواج او د د نفس غواړي هغه له رنگ د دین ور کړي دا دین نه دی په اسلام کې وګوره یو پیسہ خرچ په مړی نشته یو پیسې رحمان بابا خبره کوي چې په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا په ملنګ نه کلنګي او نه تاوان مړ وشو قبر د کلی خلکو کني کپن خپل جامې دي لاندې کېدا او تختې ور پسې ولګاو زت هیڅ واده ده یو پیسہ تاوان کې نشته یو پیسہ دا څو قهر او غضب چې موږ جوړ کړي ځان لم په خپل جوړ نو از ارز ارز می داو چې اسلام یو ډیر سهل دین دی ډیر آسان مذهب دی څومره مشکلات چې مونږ خلکو جوړ کړي ځان لم په خپل جوړ کړي خدای دې طرف نه کته په قیامت کې سبا وای چې خدا تارا تویلیو چې ټول شپه مونږ کوه ما ځکه ونه کړې شو خدای بوې ما د شپې درته اړوي پنځوس منځونه دې را باندې فرض کړی خدای به نه پنځوس ما ته پته و چې ستا د وس شې نه دی پنځه مې کړی دي چې ته کول بیا دا پنځو مم درته علاج خو دلې ده بیمار شو داس نشي کولای تیمم هوا په ولار نشي کولای په ناس ته کوا په ناس ته نشي کولای په ملاز ته کوا هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستا د وس نه بعد پس قهر چې مونږ ځان اخته کړي په خپل هم کړي په دې عذابونو مونږ اخته تاسو وګورئ زمونږ په دې ملک کل هم شرکیا جمعتونه وګورئ په کې سال جو فساد چرته کوم جمعات کې مولا راغره وې دا بریلې کم کې راغله دې وې دا پنځ پیره کم کې راغله وې دا دیوبند یو عذاب جوړ دې په قهر عظیم دا ملک اخته دی چې کیږي بس نه پاسانونو کې فتنه شته لکه لک سوچ خو کوي د خدای بندګان دلته زما استاد زدنا اذان شروع کوا ته نه وړاندې درود شریف اوس کوي چې الکه اذان به په هغه طریقه کې چې کومه طریقه حضرت بلال کړو ک بلال ته وړاندې اورست نور څه ویلي خو ته وایا او کني ویلي په اسلام کې یو شی وینا ته پکې د ځان اجتهادونه ولې کوي نو خلق لران ورکی وګورئ درود شریف را باندې بندي درود شریف را باندې باندې نو خلقم دا اول تاسو تاسو ته کوی چې جی دا بجلیګر مولا خو درود شریف باندې وای دا د بیړه ور خدا مونږ خو چې دا ډېر خسړې دي درود شریف باندې نور تاکی کې خدای راستی کوو کوي ځکه که درود شریف څوک بندول شي درود شریف چې څوک نه وای داغه دعا نه قبلي درود والا پیغمبر چې څوک نه مني کافر وي خدار شي خپل موقع او خپل محل وی کړ تاسو هر یو سړی چې او داس کوي د سلو او د سونو به یو سړی په او داس لګوي دا اسراف دی او کم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دی صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې په پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت یو سړی ما نه تاسو کو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب خو زیات نه زیات ګیره سنت تا کنه نو کدا چا کله کا په کافر کیږي خو نه ما ورته چې خبره ده دا چې ګیره ملي سره د ما کار نشتا نن سبا ګیرو والا چې کوم غوامه دي خدای دې رحم وکي داسې ګرخرېلی نه دي زما دې خبرو سره کار نشتا او یو ټکی درته کوم چې ګیرا کلولو باندې چې کمی پیسې ته نه یې تا ورکه نو په ګیره ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې بنای ته ورکې نو دا پیسې بې ځای خرج شي او کومه پیسې چې بې ځای خرج شي دا اسرافي او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی به پالان دي تخته د جهنم کې پراته نو دا پیسې اسراف دی کنه بل دا چې ګیرا پیغمبري سنت دي او د پیغمبر سنت پار هغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق وي نو زما عزیزانو سمره زر چې کې دی شي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار توبه ما تاسو ته عرض کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو ته نه وایي توبه وایي دیته چې سره په خپل بدخ پیمانش نادم شي التوبه الندامه توبه وایي دیته چې سره په خپل بدو پیمانه شي او نادم شي نو څومره زر چې کې دی شي اس پته نه لګي دا الله د پکړ او دا الله د گرفت اس پته نه لګي کته ول ازوانم نو عزیزه اکسیډنٹ به وکي پلار بروانه او سبا یو غرض بشی لارای به در باندې روخیږي ته چې د توبه سوچ کې کې صاحب در نه وتی نو د دې وجنه سمره زر چې کې دی شي کوشش دا پکار دی چې سړی توبه وباس او توبه چې دا اغا ډیر زر خدای قبلې حدیث کې راځي التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې دی لکه د چې دا ګنا چرې کړی بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه نن د مور نه پیدا شوی حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته فرمایي چې یو سړی درته وخامه چې په ټول عمر کې منظم نه کړي خ کارونه هم نه کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي د خدای پیغمبر سره ټول عمر ډزې کړي او پنځه مینه ټکي هغه جنت تلار شي صحابه حیران شو چې الله دسه سره بچو پنځه منټه کې با جنت تلار شي په یو جنگ کې یو کافر رامنډه کړو د پیغمبر په لاس کې لاس ورک توبه یې وستا او کلمه یې وویله یا د کافرو د طرفه جنگ کولو یا د مسلمانو د طرفه شو خو چې د دې طرفه شو حمله وکړه پکې شهید شو پیغمبر فرمایي صحابه ته چا دا سړی دی ناګنه تی یو داسې کار وشي چې د دو د دوزخ په منځ کې بیا یو لیش پاتې نه پاتې نو عبادت هم د غرور شی نه ایو بزرګو ټول شپه به لګیا او الله الله الله یو ورځ چرته غږ کې ورغلی دی چې یا الله ما درې سو کال عمر دی او درې سو کال مې استاد نامې نه بل چا نامه نه دا غسته چې مال به کم ځای تیار کړي د شپې چې ود شو خوب کې جنت تلاړو یو ملائکه وکتا چاغه لګیا دا الله الله الله الله الله د بزرگ ته تاسو کو چې سمره مو دا وشه چې دا الله الله کې ملائکه ورته درې درې لکه کالو ویل څه په پته پويږي املکی ورته چې والله که دا په پته پويګم چې زما د الله خدای قبول کړم دې کنه وې مې لیکن د قبول پته راته نه لګي نو د بزرګ یو بو ناری کو د کټه کوس پریوه او وی وی چې خدای مایت نه دی کړی